أه؟ باب قوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون واقع ده د تبوک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل ملګرو تبوک ته لاړ واپس را روان دی په مدینه منوره کې منافقان یې سارو نو تلي الله پیغمبر علیه السلام ته وایي مخکې نه ورته وایي وی ته چې کله مدینه ته لاړ شي دا منافقان به درته راشي درته به راشي او په دروغ قسمونه به درته کوي یاره حضرت مونږ خو تلو خو دا کار مو صیب صیب دا کار مو دا کار مو ځکه پاتې شو دا دروغ قسمونه به درته کوي ته څه چل وکړه ورته وایي زه خپل کار مخ دې وګرځوه په دی به صحیح ده دغه دی سيحلفون زر دی چې دغه منافقان به قسمونه وکي بالله په الله سيحلفون زر دی چې هغوی به قسمونه وکي بالله په الله په الله به د قسمونه وکي لکم ستاسو لپاره کله مسلمانانو اذا انقلبتم کله چې تاسو واپس لاړ شئ د تبوک نه الیهم هغوی ته د تبوک نه مدینې منورې ته ورشئ دا منافقان به درته قسمونه په الله کوي چې سیف زمونږ تلو خو دا عذر دا عذر او دا قسم ولی کوي لتعرضو چې تاسو مخ وګرځوي عنهم دا غوینه سوتونه وایي لتعرضو د دې د پاره چې تاسو مخ وګرځوي عنهم دا غوینه نو سکول پکار دی روکي کوي خدای دې ځان لروکي فاعرضو عنهم د دوی نه مخ وګرځوي دا ګنده خلک دي شکر دې چې سره تلی نه دي فاعرضو تاسو مخ وګرځوي عنهم دا غوینا انهم یقینا دا خلق چې دی رجسون دا پلیت دی مردار خلق دی انهم یقینا دا منافقان په اعتبار د عقیده سره او په اعتبار د باطن سره رجسون دا پلیت دی و مأواهم زید او سیدو د دوی جهنم و جهنم دی جزاء بدله به ورکړي شي هغوی ته بما د هغې بدو کارونو کانو یکسبون چې هغوی به د هغې کسب کو د دې واقع بیانوي چې دا خلک به تاسو ته قسمونه وکړي څوک به درته قسمونه وکړي دا واقع بیانوي اه. حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك قال حضرت کعب ابن مالک خو پیژنې کنه غدرې ملګرو کې درې کسانو کې دی چې هغوی توبه رستو شوی و کعب ابن مالک هلال ابن امیه او مرار ابن ربی دا درې کسانو حضرت کعب ابن مالک په دې اخر وخت کې غریب پستر ګړوندو د د درې زامنو د یو نوم عبدالرحمن د یو نوم عبید الله او د بل نوم عبد الله په دې درې زامنو کې به د عبد الله دی ګرځاو چې دی رون شو نو د لاس نه به نیولې او ګرځاو به او دا لاس نه نیول به د غنیمت ګڼل د به ته پوسونه کول چې ما ته حدیث بیان کا ما ته حدیث بیان کا نو وی ان عبد الله ابن کعب ابن مالک حضرت عبد الله ابن کعب ابن مالک ما وی دا د کعب ابن مالک زوی دی او د بچې دی دی ګرځو لاس نه بینیولیو قال عبد الله وی سمعت کعب ابن مالک ما وریدل د خپل پلار حضرت کعب ابن مالک نه چې هغه به واقع بیانوله کومه واقعه حين تخلف د هغه وخت چې هغه رستو پاتې شوی عن تبوک د تبوک نه کعب ابن مالک د رسول الله نه پاتې شوی کنه نو د بسوي هغه واقع به بیانوله نو د حسنا کو خیال د رښتیا ویلیو حضرت زما اس عذر نو خو نن زم او سبا زم نن زم سبا زم پدې کې رواني وخت تیر شو رسول الله وی اما هاذا فقط صدقه په ټولو کې یو د رښتیا وی چې وی تا زه رښتیا ویلې اوس الله پوه شو ته پوه شې چې الله ستا توبه قبول کړي نو دی به ته به ډېره وروسته خوشحالي کوله چې الحمدلله ثم الحمدلله چې ما رسول الله ته دروغ نه دی ویلی کنی انجام به مې د هغه خلکو چې هغه کوم خلکو دروغ ویلي والله سبوي قسم په الله الله په ما ډیر لوی نعمتونه کړی دي خو د اسلام نه پس الله چې په ما کم نعمت کړی نو هغه دا دی چې ما رسول الله ته دروغ ونه وی او رښتیا مې وی والله قسم په الله ما انعم الله علی الله انعام نه دی کړی په ما من نعمت د یو نعمت بعد از هدانی الله پس دا غنه چې الله ما ته د اسلام هدایت وکړو یو خو د اسلام هدایت دی دا خو ډېر لوی نعمت دی خو د اسلام د هدایت نه پس الله په ما یو نعمت نه دی کړی اعظمه چې هغه نعمت څه وي هغه ډیر لوی وي من صدقی دا هغه رښتیا ویلو زما رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته ما چې پیغمبر علیه السلام ته هغه کم رښتیا هلته ووی او دا هغه رښتیا و چې کم خیر او برکت و نو زه اوس هم ویم چې یاره د الله لوی نعمت و چې ما د دې نورو خلکو په شان دروغ ونه وي خا الله اكون كذبته فاهلك الله اكون کې یا زاد الله نه دی دا زید دی د دې معنی نشته الله اكون كذبته کچره ما دروغ ویلې وی رسول الله ته لکه د منافقانو وی الا اکونا کذبته دا خبره کچره ما رسول الله ته دروغ ویلې وی نو فاهلکه زوسوي هلاک شوی وی کما هلک الذین لکه څنګه چې هلاک شو هغه خلک هغه منافقان کذبو چې هغوی دروغ وی رسول الله ته حين انزل الوحي هغه وخت کې چې رسول الله باندې وحي نازله شوه رستم را روان دی ده به بیا وی چې ما د رښتیاو برکت ولید او د دروغو منحوسیت مې مولید نو ده بیا قسم کړو چې زما د په الله قسم وی چې زه باینده د پاره بیا دغه ونه ویم دروغ ونه ویم رښتیا به ویم سيحلفون بالله زرد چې دا خلق و قسم کی په الله لکم ستاسو د پاره اذن قلبتم مؤمنانو چې کله تاسو واپس ورشه الیه مغویتا خ نو بیا ما غو کنه شفارزو عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم باب قوله دا باب دی د تفسیر د دی قول الله یحلفون لکم دا منافقان به قسمونه کوي تاسو ته لترضوا عنهم چې تاسو رضا شئ دا غوینه دا منافقان به راځي او د دروغ قسمونه به درته کوي او د دې دپاره به کوي چې دا مسلمانان زمونږ نه رضا شي فان ترضوا عنهم کچر تاسو رضا شه دا غوینه فان الله یقینا الله لا يرضى غن رضا کیږي عن القوم الفاسقين د قوم فاسقانو نه دوی کوشش د سکی چې موږ نه د مؤمنان رضا شي الکه که مؤمنان د نه رضا شي رضا بشي خو الله خو د نه راضي کیږي او د مؤمنانو چې الله د نه رضا نشي په غزوه تبوک کې منافقان خو اسې میسارو لس کسان صحابه مخلص هغه میسارو لس کسانو صحابه و مخلص کسانو ډیر دیندار خلکو لسو درې پکې دغه کسانو دا کعب ابن مالک او هل غد دا هلال ابن امیہ او دا بل څه شو وخت مجدار مرار ابن ربی درې دو اووه نورو په دې وو کې چې دی نو یو حضرت ابو لبابه مو چې هغه ستنې پورې دغه د ځان تړلی و نو د هغې بیان کوي و آخرون او په دې پاتې خلکو کې نور خلک دي اعترفو چې هغوی اقرار کړی دی بذنوبهم په خپلو ګناهونو چې بالکل موږ نه غلطیا شوې ده موږ نه زیاتې شوې دي او دا څنګه خلق دی خلطو عملا صالحا دوی خلط کړی دی عمل نیک و آخر او بل سیئ آبد الکه دوی سره نیک اعمال او بد اعمال سره ګډ وډ دي عمل صالح د دوی داو منځونه کړی دي روزې نیولې دي د رسول الله سره جهادونه کړی دي دا اعمال صالح شو او یو ته بد عمل مو شو بد عمل سوچ د تبوک نه پاتې شو نو نیک اعمال او بد اعمال اصل الله قریب ده چې الله ان یتوب علیهم الله توبه قبول کی د دوی ان الله یقینا الله غفور الرحیم بخون کې او رحم کون کې دی دینه دا معلومه شوه چې مسلمان چې مسلمانی او دې نیک اعمال مو کی او بد بد اعمال هم کړی دا الله دا وعده ده چې نیک اعمال به زه قبلوم او بد اعمال به ته زه معاف کم حدثنا مؤمل هو ابن هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو الرجاء قال حدثنا سمرة بن جندب قال دا حدیث بیانوي چې د انسان اعمال صالحه هم وي او بد اعمال هم وي الله تعالی د دې نیکو اعمالو په وجه باندې داغه داغوی هغه بد اعمال دغه کی معاف کړي د هغې واقع بیانوي سموره ابن جندب وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی پیغمبر اسلام وی لنا مونږ ته دا یو اوږد حدیث دی مشکات کې مونږ ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سار جمع وکړ او مخې خلکو ته راواړو او دغه دی دا بیا ته دا خوب بیان ک اوګد خوب دی پیغمبر علیه السلام مونږ ته وی چې اتانی لیلتا راغ رال الماتا بیگاش پا رال ماتا بیگاش پا آتیانې دوه راتلونکي دوه ملایکې راته رالې په رنګ او په شکل د انسانانو چې رالې نو فبتعثاني هغوی زه پاسولم ادوما فبتعثاني نو هغوی زه پاسولم نو چې روان کړم نو دا ډېر لوی خوب دی که ستاسو خیال اول هغه کس راغی چې په یو کس تیر شوم په یو کس او داسې پروت او بل سړي سره دا دغه و دا دا کونډه وه دې وښکي کې به یې وله واچوله نو چې وبه یې شلوله د غوږ پورې به راله بیا به یې دا بله وله شلوله که نه اوږد خوب دی په دې کې اخر کې دا وایي فانتهینا مونږ ورورسیدو الی مدینه یو خاریه ته او دې دوو کسانو زه روان کړی ما خوب وینم نو مونږ ورسېدو یو خاریه ته الی مدینه یو خاریه ته او دا خاریه څنګه وه مبنیه هغه جوړه شوې وه بلا بلا بلا بینې لابن خښتو ته وایي بلا بینې ذهبن ولبن فضت په خخته د سرو او په خخته د سپینو داسې عجیبه آبادی وه یو خخته به د سرو وه بله خخته به د سپینو وه دا آبادی وه خیر چې ورلو دې ښارې ته اوس دا ښاریه ده عجیبه ښار دی چې ګورو فتلقان رجال نو زمونږ مخې ته رالل سړي چې ګورو سړی رالل مخې ته او دا سړی چې دی نو نیم بدن د دوی دومره خیسته او ښکلې چې دونه خیسته او ښکلې ما نه ولیدلې او نیم بدن یې دومره خراب او بد شکله چې دونه خراب ما چېرته په ژوند کې نه ولیدلې شطر شطر من خلقهم دا فی نه ده قاب دی تاسو ده کې فا ده که نه شطر من خلقهم نیمه دا غا پیدا وخل دوی اغا داسې او که احسن ما انت رائن لکه هغه ډیر خیسته هغه چې ته لیدونکي دا نیم داسې خیسته و چې تا په دنیا کې څه لیدلي د هغې ټولو نه خیسته و شطرون او نیمه حصه د هغوی که اقبح ما انت رائن دا پشان د هغه ډېر قبیح د هغې و چې ته لیدونکی د هغې تا به ډېر شی نه لیدلي بد خو په دې ټولو بدو کې نه بد, بد شکل و کسان می ولیدل زمونږ مخې ته رالل نیم بدن د هغوی دومره ښایسته چې دومره ښایسته چېرته چا نو لیدلی نو نیم بدن د هغوی ډېر بد شکله چې دونه بد شکله چا لیدلی نو د هماغه دی که نه خلطو عملا صالحا و آخره سیئا نیم اعمال ښه او نیم اعمال بد خیر چې دا مخې ته رالل دا زما دوه مرګري ورته وایي قال زما دې دوه ملګرو ووی لهم دغه سړو ته چې اذهبوا لاړ شئ په دغه نهر کې ځان وروغورځوئ اذهبوا لاړ شئ فقعوا او ځانونه وروغورځوئ فی ذالک النهر په دغه نهر کې الکه لاړ شئ دغه نهر اوبو کې ځانونه وغورځوئ دوی ورلل ځانونه وغورځول چې ترې راووتل هغه د دوی د بدن هغه نیمه بد شکلي نه وه هم ختمه شوې وه فصارو نو دوی وګرځېدل فی احسن صورت ان په ښایسته صورت کې دقسې مسلمان دی ښه په اعمالو کې نیم خکلی نه خکلی او په اعمالو کې نیم بد نه بد خو خیر سره چې بیا خو دا د الله په دې کرم کې په د الله د کرم او د الله د فضل په دې دغه کې ورپریوزي کنه په دې نهر کې الله تعالی دا غوی غ ګناهونه معاف کړي قال دې دواړو وی خیر دا ما وی یو خاریه ته ورلو او دا غ خاریه چې دینو آبادی سو یو خخته د سرو و او یو د سپینو و نو قال دې دوه ملګرو ما ته وی چې هذه جنت او عدن دا غ جنت ته د همیشه اوسېدو ما ته وی حضرت دا غ جنت عدن دی وها وها او خبردار وها خبردار زاکا دغه چې دی یو ځای کې ماته ګوته ونیوله زاکا دغه چې دی منزلو کا دا ستا ځای دی په جنت کې یو ځای کې ګوته ونیوله دقه ستا ځای دی بیا مې پویی قال د دو ملګرو راته ووی چې دا کم کسان چې زمونږ مخې لرالل او دا با بعضی حصہ دا غوی خیسته او بعضی حصہ دا غوی بده و اما القوم الذين هر چې هغه خلکو کانو شطر منهم چې و نیمه حصہ دا غوی حسن خیسته و شطر منهم او نیمه حصه د هغوی قبیح بد شکله وه نو دا څوک وو فانهم دا هغه خلک وو خلطو عملا صالحا دا هغه دغه راغې تفسیر چې هغوی یو ځای کړی و نیک اعمال نو نیم اعمال یې نیکو دا حسن صورت شو و آخر او بل سیئا بد دا بد اعمال شو چې بد اعمال شو دا بد شکلی شو تجاوز الله عنهم او الله معافي وکړه هغوی ته دغه یې کړه ټول دغه یې کړه اعمال یې سیئه هغه ختم شو ټول اعمال یې دغه شو نیک شو باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله ما کان للنبی ندی لایق د یو پیغمبر د پاره والذین آمنو او دا غ خلقو د پاره چې هغه ایمان راوړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لم ندی لایق او نه مؤمنانو لایق دی ان یستغفروا للمشرکین چې هغه بخنه غواړي مشرکانو ته اگر کاغه مشرکان او کافران د دوی رشتہ دار او خپلوانی نه پیغمبر لپاره لایق دي او نه مؤمنانو له لایق دي چې هغه د کافرو د مشرکانو لپاره بخنه وغواړي اگر کاغر ماوي کافران او رشتہ داران د دوی سوي هغه د غیر رشتہ داري د دوی خدا دا چې کافر لا بخنه غختل بعد الموت مسله ده چې دی مړ شي او مړ دغه شي کافر یو چې کافر ژوندی وي نو ژوندی کافر د پاره استغفار جایز دی خدای د ته بخنه وکي ګناهونه اخلاص کی ایمان نصیب کی دا خیر حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابيه قال حضرت مسيب وي چې لما حضرت ابا طالب کله چې حاضر شو حضرت ابو طالب صاحب ته ابو طالب پیژنې د رسول الله تر دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دغه دی پلار دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا اندازې مرګتیا د کړې وړ ټول قوم مقابله کې دی ولاړو حضرت ابو طالب نو کله چې حاضر شو اوس دی غریب بیمار دی او قریب الموت شو بس لږ وخت هغه مرګ ته پاتې دی نو کله چې لما حضرت ابا طالب کله چې حاضر شو حضرت ابو طالب ته الکه سوک و ته حاضر شو دی فاعل کې الوفاتو وفات مرګ و ته رانږدې شو رسول الله ورغی دخل علیه النبی صلی الله علیه وسلم ورننه و تاغه ته پیغمبر علیه السلام خه خبره دا ده چې د مرګ په حالت کې بدعمل خلک د مړی نه لرکول پکاري او چې کوم دیندار رشتہ داران یې هغه کینول پکاري خیر چې ورغه پیغمبر علی السلام ابو طالب صاحب ته او د سره دوا کسان ناشتي بدعمله و عنده او د ابو طالب سره ابو جهل ابو جهلو دا د کافرو مشر نه دی ابو جهل دام وسره ناس دی او بل عبدالله ابن ابي اميه و عبدالله ابن ابي اميه او یو عبدالله ابن ابي اميه دام د اسلام غټ دشمنو خدا خوش قسمت او چې مکه فتح شو بیا د ایمان وروړي دي نو دا دوه کسو سره ناس تو ابو جهل هم ناس ته عبد الله ابن ابي هم نا عبد الله ابن ابي اميه هم ناس ته رسول الله ورغی نو رسول الله ابو طالب صاحب ته وی کاکاجی کلمه وایا لا اله الا الله محمد رسول الله کاکاجی کلمه وایا چې کلمه دی ویل ته مسلمان شي بیا به پرز د قیامت ستاده شفاعت د پاره ما سره دلیل وی زه به الله ته سفارش کوم چې رب زما تر ابو طالب وبخي ولی وبخي کلمه دغه کړې ده کنه ویلې ده نو سوته وی فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وته وی اے عمي اے زما تر قل اوایا لا اله الا الله مراد د لا اله الا الله نه صرف دا ټکی نه دی مراد ښه لا اله الا الله نامه د غونډې کلمې ده یعنی دا غونډه کلمه وایه لا اله الا الله محمد رسول الله احاج لک زب دلیل نسم استا د پاره احاج لک زب دلیل نسم استا د پاره به پدې عند الله پنځ د الله چې الله په دلبار کې زستا سپار سفارش کوم نو الله به وی ولی سفارش کې نو زه به وایم چې رب کلمه ویلې وکنه مسلمانو خیر فقال ابو طالب ابو جهل نو ابو جهل وی و عبد الله ابن ابي اميه او عبد الله ابن ابي اميه وی چې خیال کا وسیبه کلمه و نه وهي د پلار او د نیکه او د دې لاره پرې نه دی نو سوته وی ابو جهل او عبد الله ابن ابي اميه یا ابا طالب اے ابو طالب اترغب آیات اعراض کې عن ملت عبد المطلب دا غدین د خپل پلار نشغ عبد المطلب دی ولې د خپل نیکه د لارې نه اوړي خیر دسې معلومیږي چې د ابو طالب زړه و چې کلمه وویم خو دلته به چې کله رسول الله ورته وی کلمه ووایه دې دوو بدعملو به ورته وی خیال کوه بیا آخر کې بس چې د مرګ وخت راغی د یو لویه قصیده وویله او وایی ماته دا معلومه ده چه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دین چه دی دا د ټولی دنیا د دینونو نه بهتر دین دی دا لوی قصیده وی خو که د خلکو ملامتیا نه وی او د خلکو ماته کنزل نه وی نو رسول الله ته وی ما به درته کلمه ویلی و او ستا دا سترګې به مې په خوشاله کړی وی اخر کې دا وایي چې وانا علی ملت ابي طالب عبد المطلب او زه چې ما په دین د عبد المطلب او دغه حالت کې بیا د غم شو وفات شو فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام دی وفات شو چون کې د رسول الله بی اندازې خدمت کړو نو سوي لا استغفرن لك خامخا خامخا زه به بخنه غواړم کاکا ستا د پاره خو کمې پورې ما تر هغې پورې لم انها چې زه نیم منع کړی شوی انکستانه ستا د استغفار نه منې شوی نیم خو بخنه بدله غواړم نو فنزلت دا یاتونه نازل شو چې نه کاکاجی وفات شوی دی خو مسلمان نه دی نو چې مسلمان نه دی دله و بخنه نه غواړي فنزلت نو نازل شو ما کان للنبی ندی لایق د هیڅ پیغمبر د پاره والذین آمنو داغ خلق د پاره چې هغه ایمان راوړي دي ان یستغفر للمشرکین چې هغه بخنه غواړي مشرکانو لا ولو کانو اگر کوي دا کافران او مشرکان اولی قربا خاوندان درشتي او د خپل ولې خدا به ول استغفار نه غواړي په جون کې ول غواړي خو چې مړ شو کافر او تا ته پته ولګېده چې دا کافر مړ شو من بعد ما تبین پس دا غنه چې خخ کار شي لهم دی مؤمنانو ته چې انهم چې دا زمونږ رشتہ داران شو اصحاب الجحیم دا خاوندان د جهنمو نو بیا به ول دغه نه غواړي د دې وجه نه ابو طالب د پاره استغفار ابو لهب د پاره استغفار دی د پاره باندې لګي د کدی باندې پابندی د چې مسلمانان به کافر ول چې کافر مرشي بیا به استغفار نه وي باب قوله دا باب د تفسیر د دې قول الله ما وی لس کسه مخلص د تبوک نه پاتیو اووه کسان چې دي د هغوی توبه قبوله شوه او دا درې کسان چې دي د دوی توبه رستو شوه پنځوس ورځې رستو وه په هغې کې یو کعب ابن مالک هم دی پنځوس ورځې پس الله د دوی توبه قبوله کړه لقد تاب الله علی النبی یقینا تو د تاب خپل معنا دی واپس کېدل لقد تاب الله یقینا را واپس شو الله په خپل رحمت او په خپل مهربانو پچا را واپس شو علی النبی په پیغمبر الله په خپل پیغمبر باندې ډېر مهربانه او ډېر رحمتونه پی وکړو والمهاجرین او په دې ماجر صحابه والانصار او په انصار باندې په دې باندې الله ډېر کرمونه وکړو رحمتونه وکړو الذين هغه ماجر او انصار اتبعوه چاغوی تابعداري وکړه د رسول الله فی ساعت العسرت پاغه وخت سخت کې سخت د تبوک سفر ډیر سخت و یو خو دشمن ډیر زیات و بله دا ده چې سخته ګرمي وه بله دا ده وچکالي وه بل په مدینه منوره کې د خلکو باغونه هم دغه شوي پاخه شوي وو من بعد ما پس د هغې نه کاده قریبه وه یزیغ قلوب فریق منهم چې کاږه شوي وي زړونه د یو ډلې د دوی نه دومره سختي وه چې بس قریبه وه چې د بعضې خلکو زړونه کاږه شوي وي او جنګ له نه وي تللی همدلته پاتې وي ثم تاب علیهم بیا الله توبه قبول کړه د دوی انه یقینا د الله چې دی بهم په دې خلکو رؤوف الرحیم ډیر مهربان او رحم کوونکی دی حدثنا احمد بن صالح قال حدثني ابن واهب قال اخبرني يونس ها وحدثنا قال احمد وحدثنا عن بسطو قال حدثنا يونس عن شعبي قال اخبرني عبد الرحمن بن كعب قال اخبرني عبد الله بن كعب عبد الله ابن کعب چې د حضرت کعب ابن مالک زوی دی وکانا او د عبد الله تاسو ویلو درې زامنې دي یو عبد الله او یو عبد الرحمن او یو عبید الله دی غریب په دی اخر وخت کې سرګړون شوی دی عبد الله بیا دی ګرځاو د لاس نه بنیولی او ګرځاو به وکان او د عبدالله قائد کعب ابن مالک بوتلون کې د کعب ابن مالک د کعب بوتلون کې و مم بنیه په منځ د زامنو داغه کې نور زامنو باندې کو په زامنو کې یو دیو چې د بدلا سنیولیو او ګرځاو به دا کله حين عميه کله چې د اخر وخت کې ړوند شو خیر زوی به ځان سره ګرځه او د به وی باباجي ما ته حدیثونه بیانوه قال د عبد الله وی سمعت کعب بن مالک ما واوریدل د کعب ابن مالک نه فی حدیثه پاغه اوګد حدیث کې کتاب المغازی کې تاسو ویلو په دې جلد کې تاسو ویلو اوګد حدیث دی چې وعلى الثلاثه الذين او الله رجوع کړه د خپل رحمتونو پاغه درې کسانو خلفو چې دا غوی توبه رستو کړې شوی و یوم دا کعب ابن مالک دی خیر دا ډیر وګد حدیث دی نو قال فی آخر حدیثه کعب ابن مالک وی پاغه آخر حدیث کې چې بس حدیث ختمیږي په آخر کې وی رسول الله ته سوی حضرت د دې مال د وجې نه زه پاتې شویم ان من توبتی یقینا زما د توبې نه یو دا دی چې ان انخلعه چې ځان وباسم او لرې کم ان انخلعه چې زه وباسم من مالی د خپل مال نه صدقه صدقه حضرت زما د توبې دغه دا دی چې الله را باندې ډیر کرم وکړو د شکرانې په تور باندې زه د خپل مال نه صدقه ورکم او چاته ال الله د پاره د الله او رسوله او د پاره د الله د رسول د دا داو چې دا ټول مال خیرات کوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وته وی ټول مخیرات کوا یو حصہ خیرات کا امسک بعض مالک وساته بعضې مال ستا بعضې خیرات کا بعضې وساته فهو خیر لک دا ډېر ښه دی تاله چې ټول ورکې بیا تاله ضرر دی د دې وجې نه څه مال ځان سره وساته چې ستا او د بچو په کار راشي او څه خیرات کا باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله وعلى الثلاثه الذين او الله توبه قبول کړه دا غدرې کسانو خلفو چې دا غوي توبه رستو شوی و نو د سه رستو و چې 50 ورځې چا وسره خبرې نه کولی چا به وته ورکتل نه حتی تر دې پورې اذا ضاقت عليهم الارض چې راتنګ شو په دوی باندې ځمکه د مدینه منورې زمکه پې راتنګ شون ما وی اچا وسره خبرې نه کولی بما رحبت تاسو به وایې چې راتنګ شون ولې د مدینه زمکه تنګ وسه وی نه بما رحبت سره د پراخوالی داغي سره د پراخوالی داغي ودواقت علیهم او راتنګ شو په دوی باندې انفسهم زونه داغوی زونه راتنګ شو وظنو او هغوی یقین وکړو چې د الله نه بغیر زمونږ بل ځای خلاصې نشته وظنو هغوی یقین وکړو الله ملجأ چې نشته د ځای د پناه من الله د عذاب د الله نه د الله د عذاب نه د خلاصي ځای نشته دی الا الیه مگر دی الله ته چې دغه الله ته ورشو او داغه نه پنه یونیسو ثم تاب علیهم بیا الله رجوع کړه په دوی باندې په خپل رحمتونو لیتوبو چې دوی توبه وباسي ان ان الله یقینا الله هو التواب الرحیم هغه توبه قبلون کې او رحم کوون کې دی حدثني محمد قال حدثنا احمد بن شعيب قال حدثنا موسى بن اعينه قال حدثنا اسحاق بن راشد ان الزهري حدثه قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب بن مالک عن نبی قال حضرت عبدالله وی چې سمعت ابي ما واورېدل د خپل پلار نه کعب بن مالک چې هغه کعب بن مالک دی وهو احد الثلاثه الذين او دا یو دا غدرې کسانو نو تیب علیهم چې دا غوی توبه قبول شوه دو کس نورو یو دیو نو دبا عبد د کعب بن مالک بخپل واقع بیانوله چې انه لم يتخلب عن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې رستو نه دې پاتې شوی د رسول الله نه فی غزوه په یو غزا کې غزاها چې رسول الله هغه لتلی وی قط بالکل کعب صاحب بوي چې څونه غزاګانو ته رسول الله تللی دی تمام غزاګانو کې ما شرکت کړی دی دوه کې مې نه دی کړی یو د بدر غزا چې هغه اوله غزا وه او یو د تبوک غزا چې هغه اخره غزا وه الکه اولم د نه پاتې دی او اخرم د نه دغه دی پاتې شوی ده د بدر غزا لوی غزا چې وه اوله هغه دا وه او د تبوک غزا لوی چې وه هغه اخره دا وه غیر غزوتین بغیر د دوو غزاګانو نه چې رسول الله تلو زلا نړم هغه کومه ده غزوت العسره یو دا غزوه عسره دې ته غزوه تبوک هم وایي غزوه عسره هم ورته وایي سخته غزا و غزوه بدر او دویمه سوه د بدر غزا دې دوو نه پاتې خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر راغی چې واپس را روان دی او نن سبا مدینه ته را رسیږي لکه می وی چې خدای سبکم چې راشي زبا او تسویم نو کله به می وی دا دروغ به وتویم کله به می دسې دروغ به وتویم خو چې دا کله دی په مدینه منوره ته راګټ شو دغه وخت کې مې الله زړه کې واچول چې نه دروغ به نه وي خو چې څه خبره ده رښتیا به وي قال کعب وی فاجمعت ما کلک اراده وکړه فاجمعت ما کلک اراده وکړه صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم د رښتیا ویلو رسول الله ته دوحن په وخت د ساخ کې رسول الله چې مدینه ته راغی داسې د ساخ وختو دقه وخت کې ما کلک اراده وکړه وکان قل ما يقدم من سفر سافره الا زحا رسول الله به چې اکثر د سفر نه راته نو د مدینه سره به نږدې شپه تیر کړه نو چې بیا بر روان شو مدینه ته ورال نو دا به د ساخ وختو وکانا قل ما يقدم قل خیر چې دی راغی بیا زه ورلم ما ته وی کابه ته ولې رانلې نو ما ورته رښتیا خبرې وکړې چې صاحب که بل دنیادار ته ناست وي نو زه دونه چالاک یم په خبرو کې چې ما به ترې ځان خلاص کړی وي دروغ به مې ویلی وي خو تا ته ځکه نه شم ویلی که دروغ درته ووایم الله به درله خبر درکړي چې کاب دروغ ویلی دي ونهى النبي صلی الله علیه وسلم او منع کړ پیغمبر علیه السلام خلق عن کلامی د خبرو زمانه چې الکه دغه سره خبرې مکوي د کعب ابن مالک سره وکلام صاحبیه او د خبرو کولو د هغه دوو ملګرو زما هغه دوه یو دغه مراره او بل هلال ولم ینها او رسول الله منع نه وکړي عن کلام احد د خبرو د هیڅ یو کس من المتخلفین دا غرستو پاتونه نورم کسان پاتې خو د هغوی د خبرو نه منې ونه کړه او موږ یې دغه کړو زموږ نه منې وکړه غیرنا بغیر زموږ نه فشتنب الناس نو ډډه وکړه خلکو کلامنا د خبرو زمونږ نه خلکو مونږ سره خبرې نه کولې فشتنب الناس نو اجتناب وکړو ځان وساته خلکو کلامنا د خبرو زمونږ نه فلبستو کذالک نو ما وخت تیر که دقه رنګې مدینه کې به ګرځېدم چا به راسره خبرې نه کولې حتی تر دې پورې طوال علی الامر چې اوږد شو په ما دا کار غون ما وی 50 ورځې و خیر غم می داو چې خدای خیر وکړي چرته مړ نشم او که مړ شوم نو رسول الله رانه خفه دی نو بیا به راباندې د جنازې مونځونه کړي یا په دې خپوم چې خدای خیر وکي چرته رسول الله د دنیا نه لاړ نشي نو چې د دنیا نه لاړ شي نو خلک هو بیا ما سره خبرې نه کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنه د خبرو نه منع کړي و نو بیا بر سره تر مرګ پورې سو خبرې نه کوي او چې مړ شم څوک بر باندې د جنازې دغه نه کوي مونږ ها وما من شیء او نو یو شی اهم الیا چې هغه ډیر اهم ماته د سشینه د دینه خم او خفغان می د دیو چې من ان اموتا چې اس نه زه چرته مړ نشم نو که مړ شم رسول الله رانه ناراضه دی فلا یصلی علی النبی صلی الله علیه وسلم نو موږ به د جنازې ونکي په ما پیغمبر علیه السلام او يموت رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بر وفات شي رسول الله نو چې هغه وفات شي نو ما هغه خو ویلې دي خبرې وسره مکوي نو بیا به د مرګ مرګ پورې څوک زما سره خبرې نه کوي فاکون من الناس نو زه به شم د خلکو سره به تلک المنزله هم په دقه مرتبه فلا یکلمنی احد منهم خبرې ونه کوي زما سره اس یو کس د هغوی نه او ولا یصلی علیه او نه به څوک په ما باندې د جنازې مونځ وکړي په دې غمونو کې وم چې پنځوس ورځې پس داسې د پېشمني وخت و چې الله تعالی زمونږ توبه پر رسول الله باندې نازله کړه فانزل الله الله نازل کړه توبتنا قبل دل د توبې زمون علی نبیه صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام حتی بقی الثلث تر دې پورې چې پاتې شو درې مېسا الاخر چې اخر دې من الليل د شپې شپه چې درې ځای کې دا دوی سی وته او د اخیری ثلث پاتې شو پېشمنی ورسول الله اسلام او په دغه شپه رسول الله د چاک پکور کې عند ام سلمہ هغه پکور د ام سلمې کې کعب ابن مالک وی د رسول الله په ټولو بیبیانو کې زما په حالت باندې ام سلمه ډیره پریشانه وه او دې ته به توجه و چې خدایا د کعب توبه قبول کړي وکانت ام سلمه او و ام سلمه محسنه هغه احسان کوونکې و فی شانی په بار زما کې او معنیه معنیه هغه توجه کوونکې وه فی امری زما په کار کې زما د کار ته ډیره توجه وه خیر پښمنې دی الله توبه قبول کړه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی یا ام سلمہ اے ام سلمې ستا خو مرمانو کنه تیبا توبه قبول کړی شو علی کعب په حضرت کعب د حضرت کعب توبه قبول شو نو قال دا وته وی حضرت جواب نه ورلېږي چې خوشاله شي افلا ارسل الیه آیا زه سړی نه لېږم دته فابشره چې ولا زیر ورکی نو چې زیر ورکی نو قال پیغمبر اسلام وی نه که سړی مولیګه او هغه لمزیرې ورکه د مدینې ټول خلک به راشي اوس به جمعه ډک شي خلک به مبارکۍ له راځي خوب به د باندې ګډوډ شي نو قال رسول الله وی نه اذن په دغه وخت کې کتا ولا خبر ورکو نو یخطفکم الناس د څه دی کنه زمال کې زبل شان دی دی ختم یختفکم الناس او به تختی تاسو له خلک هلته زما دی کې دی کې هم شته که نشته یحتمنکم چېرته دی هغه ځای کې شته دی زما کتاب کې دا یحتمنکم خلق به د باندې خپې کې دي مطلب دا دی رش به جوړ شي فیمنعونکم النوم دا خلق به تاسو منې کی د خوب نه سائر اللیل ټوله شپه بیا به خوب ته موقع نه ملاویږي بس په آرام کینه حتی تر دې پورې ځا صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ وکړه پیغمبر علیه السلام صلات الفجر مونږ د سبي نو مانځه پسې فآذنه خبر ورک صحابه او ته بتوبت الله په توبه قبل دو د الله علينا پمن وکانا او د رسول الله دا طریقه و چې اذا استبشر چې کله باغه خوشاله نو استنار وجهه پړق به وه داغه مخ مبارک نو داسې به او که حتی تر دې پورې که انه قطعه لکه تا به وي دا یو ټوکړه ده من القمر د سپومې وکن ایها الثلاثه الذين خلفوا او منګه خاص کر دغه درې کسان چې دا غوی رس توبه رسو شوی و خلفنا عن الامر الذي منګه رسو شوی و دا غ امرنا قبل من هؤلاء د دغه کسانو نه الذين هغه اعتذروا چې هغوی عذر وکړ ځینې خلک راغلل هغه نه هغه دی دا اوه کسان و هغوی عذر وکړو د هغوی توبه قبوله شوه او په دغه عذر کوونکو کې موږ رسته شو حين انزل الله لنا التوبه چې کله نازل ک الله په موږ توبه فلما ذکر الذين كذبوا رسول الله سلام کله چې ذکر شو هغه خلک چې هغوی دروغ ویلو پیغمبر علی السلام ته دا منافقان من المتخلفین درستونه واعتذرو دوی عذر کړو بالباطل په غلطو خبرو و نو ذکرو دی ذکر کولی شو به شر ما ذکرو به په ډیر بد هغه چې ذکر شو په هغه باندې احد یو کس منګه رښتیا وی الله زمونږ توبه قبوله کړه خلکو زمونږ صفتونه کول کومو کسانو منافقانو چې دروغ وي او غلط عذرونه رسول الله ته وکړه داغوی حالت الله خلکو ته ښکارا کړ خلکو به داغوی بد وي نو قال الله الله پاکوي اعتذرون الیکم دا خلق به عذرونه کوي تاسو ته اذا رجعتم چې کله تاسو واپس لاړ شئ مدینې ته الیهم هغوی ته قل ته ورته ووایه چې منافقانو لا تعتذرو تاسو عذر مه کوئ لن نؤمن لکم هېڅکله به موږ یقین نه کړو په تاسو قد نبأنا الله من اخبارکم یقینا الله خبر راکړی دی موږ ته د هغه بعضې خبرونو ستاسو نه او رستو به ګورو که رستم توبه وویسته خو ښه ده او که توبه مو نه ویسته هم بده شوه وسیر الله عملکم او ویني الله پاک ستاسو عمل ورسوله او د الله رسول